تاسو ټول ته معلومه ده چې الحمدلله موږ او تاسو د الله تعالی په یو بهترینه میاشت یعنې د رمضان میاشت یا د روژې په میاشت کې قرار لرو د دې میاشتې هره لحظه هره ثانیه هر ساعت قیامت نه لري د دنیا په پیسو باندې ځکه په دې میاشت کې په هر ثانیه هر لحظه او هر ساعت کې دومره بې شمېره ګټې مسلمان لاسته راوړلی سي چې بل وخت یې په د عمر څو چنده واره وخت کې نه سي راوړلی نو په دې لحاظ باندې د دې میاشتې قدرداني کول پکار ده د دې میاشتې دومره فضایل دي چې هر څومره سړی پر وژه کېږي بیا هم ټوله نه سي بیانولی خو بیا به هم ځینې ځینې نکات سړی په نظر کې نیسي خو یوې خبرې ته تاسو متوجه راګرځوم هغه دا چې د روژې د میاشتې کم فضایل چې موږ یا بیان کړي دي یا تاسو لیدلي دي یا مو اورېدلي دي د هغو فضایلو څخه که چیرې یو فضیلت یوه ځانګړتیا مؤمن مسلمان ته ورکړل شي د هغه هم ډېره ده د یې نسي خلاصولی نو بیا چې نور نور فضایل بیانېږي دا نو څه فایده خو دغه یو فضیلت چې یو مسلمان لاس ته راوړي لا هم ډېر دی نو د دې لپاره باید موږ ووایو چې یو خو د الله تعالی نعمتونه دومره ډېر دي چې څوک یې حسابولی نه شي په کار دا ده چې تل تل پکښې بوخت واوسېږي او یادونه یې وکړي هغه ځانګړتیاوې او فضایل ګټې انعامات چې الله پیدا کړي دي هغه ټول عمر یاد کړي او غټې ځینې پورته کړي هر څومره چې نعمتونه ډېر وي په هغه اندازه خوندور وي په هغه اندازه ګټور او فایدهمن وي نو په دې منظور باندې نن یو بل حدیث بیانو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې د روژې د فضیلت په اړه باندې دی دغه حدیث ابي هريره رضی الله عنه روایت کړی دی چې بل هیڅ امت ته تر دې مخکې نه دی ورکول شوی دا د دې امت بهتري ده دا د دې امت امتیاز دی چې دې امت ته پنځه داسې شیان ورکول شوي چې داسې خویونه او امتیازات ورکول شوي دي چې تر دې مخکې په ټوله بشریت کې هیڅ چاته نه دی ورکول شوی لومړی شی نبی علیه السلام فرمایي حلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا دغه پنځو شیانو څخه لومړنی شی دا دی چې کله روژاتي روژه ونیسي نو د دغه روژاتي د لوږې څخه یو ډول بد بوی راپورته کېږي د خولې څخه د روژاتي د خولې دغه بد بوی و الله ته د مشکو تر بوی بهتر دی دا یو خصوصیت دی چې الله خپلو بندګانو تور کړی دی او د دې امت یعنی د محمد رسول الله امتیانو ته یو سړی دی دا یو خاص خصوصیت دی چې د خپل بد بوی الله عز وجل ته تر مشکو تر بوی هم بهتر دی دا چې د الله عز وجل په وړاندې د یو مؤمن مسلمان روزاتی د خپل بد بوی د مشکو تر بوی بهتر دی په دې کې علما کرام ډېر قولونه کړی دي یو قول یې دا دی چې د دغه مطلب دا دی چې روژه چې روژه ونیسي فرضي روژه ونیسي الله ته د ده د خولې بد بوی د مشکو تر بوی بهتر دی د دې مطلب دا دی چې د قیامت په ورځ به الله عز وجل ده ته دومرې انعامات ولوارې کړي دومرې ګټې به ولوارې کړي چې د ده د دغه خولې د بد بوی په نتیجه کې به داسې انعامات ولا ورکړي چې هغه به د مشکو تر بوی هم بهتر وي داسې منظوري به الله ولا ورکړي دا یې مطلب دی بعض علما وایي چې د دې مطلب دا دی چې کله د قیامت په ورځ باندې خلک د قبرونو څخه راپورته کیږي د حشر میدان ته ځي نو کم کسان چې په دنیا کې روژې نیولې وي او د الله د ویری څخه خپل خوراک شهواني قواوې را منع کړې وي د داسې کسانو به د وایه د خولې داسې څه بویونه ځي لکه د مشکو بوی بعضو علماو بیا دا ویل خو بعضو علماو دا خبره کړې ده چې حقیقت دا دی چې الله جل جلاله د روژاتي سره زیات محبت لري څوک چې روژه نیسي په داسې انسان سره الله ډېر محبت لري کله چې د یو چا د چا سره محبت سي نو د هغه بد بد کړه وړه وده ته ښه کړه وړه معلومې شي د هغه بد شکل او بد صورت وده ته ښایسته معلومې شي تاسو وګورئ دا مور او پلار د خپل اولادو سره محبت لري نو هیڅ پلار او مور ته د خپل زوی بدرنګه نه معلومېږي هغوی چې هر څومره بدرنګه وي خو دا داسې ورسره محبت وي چې ده ته دا فکر وي چې زما تر دوی به ښایسته څوک نه وي دا د پلار محبت دی د زوی سره دا چې یو مخلوق د الله بنده د الله عز وجل ورسره محبت وي او هغه دومره محبت دی چې تر پلار خو بیخي زیات دی بیخي په سلواو درجه زیات دی او بیا دغه مخلوق دی د الله د ویرې څخه فرضي روژه ونیسي او خپل دې منع کی تاسو وګورئ مؤمن مسلمان دی روزه یې نیولې ده کپورې هم خوراک نکی کله باندې په بازار کې هم خوراک نکی کله جرخانه کې هم خوراک نکی کله هوا په تیاره کې هم خوراک نکی که خلک وی او کنه وی خوراک نکی ولې نکی د الله څخه بیریش وګورئ چې بچا امر کړی چې د بلاکې کار مکوئ خلک په ښکارا نه کوي په پټه کوي تاسو وګورئ باچاهانو څونه کارونه منع کړي دي په دنیا کې هغه پرمختللي ممالک چې دي د هغو باچاهانو چې ښه سلا او ټکنالوژي او زور او قوت هر څه لري چې باچا ته یو کار امر کړی دی وایي زما ملک ته کجاتي مواد مه راوړي خلک یې په ګونې ګونې وروړي په پټه یې وروړي وایي دا په ما څه خبرېږي مګر دا چې مؤمن مسلمان دا ولاړېږي د الله د بیرې څخه روژه نیسي یوازې هم خوراک نه کوي وایي د الله باچهي داسې نه ده لکه د نورو باچهانو د الله مې دلته هم ووینې دا د مؤمن رښتیا عقیده ثابتې ور پر الله پر الله باندې دا مؤمن مسلمان دا هڅه پاکه عقیده لري وایي الله مې ویني الله علم را باندې لري زما خدای دې عزت مې بیرېږم او زه یې بنده یم زما سره محبت لري ما ته پر دې ثواب راکړي نو په پسه باندې هم خوراک نه کوي په ښکاره یې هم نه کوي د باندې هم نه کوي د نن یې هم نه کوي نو په دې کې ډېر غټ اهمیت نغښتی دي ډېره غټه ګټه نغښتې ده بلکې د دایوې روژې نیولو څخه د مؤمن مسلمان څو خصوصیات معلومېږي څو بهتري یې معلومېږي منافق او صفا مسلمان تر دې روژه باندې معلومېږي یو سړی چې روژه نیسي او هغه خوراک نه کوي د باندې هم نه کوي په بازار کې هم نه کوي کور یې هم نه کوي که څوک ورته ووایي چې په خوله وایه چې زما روژه ده خو پټه یې روژه مه نیسه دی وایه داسې نه کوم دی چې وایه زه داسې نه کوم دا څه معنا دا دا معنا چې زه مؤمن مسلمان یم د الله پر لویوالي باندې عقیده لرم که څوک راته ووایي که نه ووایي زه عقیده لرم زما ټینګ باور دی دا دا معنا چې زه پر دې عقیده لرم چې الله سمیع دی زیات اورېدونکی دی زما هره خبره اوري دا چې دی په پټو په ښکاره خوراک نه کوي دا څه معنا دا دا معنا چې زه پر دې عقیده یم چې الله زیات بصیر دی زیات لیدونکی دی ما هر چیرې ویني په هر ځای کې مې ویني دا چې څوک په پټو او ښکاره باندې خوراک نه کوي روژه نیسي دا دا معنا چې الله عزوجل ما په غیبو منلی دی نو دا چې تا الله نه دی لیدلی غږ دې نه دی اورېدلی بل چا هم شاهدي نه ده درته ادا کړې چې ما الله ولیدې د دې څه باوجود چې یو څوک په غیب پر الله باندې ایمان راوړي دا ډېره لوړه مرتبه ده نو مؤمن مسلمان چې روژه نیسي په پټو او په ښکاره هر چیرې د الله د ویرې څخه خوراک نه کوي دا دا معنا په هر کار کې ریا کېدلی چې په روژه کې ریا نه شي کېدلی دا بل اهمیت دی یو څوک چې لمونځ کوي لا به یې په زړه کې دا نیت او عقیده وي چې خلک به ما ته ووایي چې پلانکی سړی څومره ښه لمونځ کوي او یو څوک چې یو چا ته صدقه او خیرات او زکات ورکوي دا به یې نیت وي چې پلانکی سړی به ما ته ووایي چې دی څومره سخي دی او که څوک بل د لاس د خیر کار کې په مشت کې پر لارې پر سړک په عام المنطقه کارو کې دا به یې په زړه کې ور وګرځېږي چې خلک به ما ته ښه سړی ووایي اخر روژه چې څوک نیسي هېڅوک په دې کریا نه شي جوړېدلی ځکه چې یو څوک پټ او خوراک کوي او په خوله وایي چې زما روژه ده هم خلک نه پخوېږي نو کریا کوي نو دا فرشته روژه نه نیسي په درواغو به یې ونیسي نو په روژه کې ریا نه همدا وجه ده چې الله جل جلاله دا ستر امتیازات ورکړي دي اول ستر امتیاز یې دا دی چې د مؤمن مسلمان د خولې بد بوی الله عز وجل ته د مشک تربوی به تر دی دا په حقیقت کې د محبت خبره ده د چا چې د چا سره محبت سي نو دا هغه بدرند هغه ته معلومیش دا هغه کمزورې وینا هغه ته معلومیش دا هغه بد کړه وړه هغه ته ښه معلومې شي اولاد د مور پلار سره محبت کې هر څومره بدرنګ زوی چې وي پلار یې نه شړي بلکې د بل چا زوی چې هر څومره شایسته وي تر هغه زیات محبت ورسره کوي دا ولې خبره د محبت ده نو څوک چې روژه ونیسي دا چې ستره خبره د روژه نیول نو الله دومره محبت ورسره کوي چې د مؤمن مسلمان د خولې بد بوی الله ته دومره بهتر وي لکه د مشکو بوی بلکې تر هغه لا هم بهتر دا یو امتیاز دی چې الله دې امت ته ورکړی دی دوهم امتیاز دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وتستغفر لهم الحيطان حتى يفطروا دا دوهم امتیاز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کم روزاتان چې روزه ونیسي د الله د رضا لپاره نو د دغه بندګانو لپاره د دغه انسانانو لپاره ټول مخلوقات هغه استغفار او د الله عز وجل د دربار څخه د مغفرت غوښتنه کوي تر داسې اندازې پورې په دریاب کې مایان دا د الله جل جلاله څخه غواړي چې ای الله دغه ستا بنده وبخښه ای الله ستا دغه بنده ته ټولو ګناهونه ورمعاف کړې ځکه د ستا د رضا او ستا د ډېرې لپاره وژنې ولې ده دا یو څه ساده خبره نه ده چې موږ ظاهرا دا خبره وکړو چې په دریاب کې مایان د مؤمن مسلمان لپاره مغفرت غواړي په دریاب کې مایان د روژاچانو لپاره مغفرت غواړي دا څه ساده خبره نه ده په دې کې یو باریکي شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هره وینا که سړی عمیقه وڅېړي په هغه کې دریابونه دریابونه خبرې وي دا ظاهري لفظ نه وي ظاهري خبره نه وي که چیرې دا خبره یو څوک لږ وڅېري او په دنیا کې یو ظاهري مثال ورته کښېږدي ډېره ښه تطبیق کېږي تاسو وګورئ په دنیا کې یو واکمن یو باچا یو زورور کس چې هغه په حقه لاره باندې روان وي او رښتینی عدل او انصاف ولري پوره زور و طاقت واک ولري د یو چا سره محبت کې یو کس خاص او خاص سړی وي دغه سړی چې د باچا یا د دغه امیر خاص سړی دی، دغه سړي سره دا نور ټول خلک محبت کوي. ولې؟ دا ټول خلک یې مراعات کوي. ولې؟ وایي زه سره ده سره باچا جوړ دی، ده سره امیر جوړ دی. باچا خپله پر ځای باندې واک لري، قدرت لري، یا شه یا بد. د هغه د اولادونو احترام هم خلک کوي، د هغه د فامیل احترام هم کوي، بلکې چې په وطن کې نسبت کېږي د هغه له اکرام احترام کېږي. دا نو ولې؟ په دې کې دا خبره څرګندوي چې د چا سره الله محبت وکړي نو کم مخلوقات چې ته په سترګو وینې د هغو ټو هغه ټولو خو د ده سره محبت کوي ان تر دې هغه مخلوقات چې ته یې په سترګو نه وینې چې هغه په دریابو کې مایان دي هغه لا محبت ورسره کوي دا هغه باریکي ده چې په دې خبره کې شته دا یو څه ساده خبره نه ده دا ډېره مهمه خبره ده بله خبره لا دا ده په یو حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا چا سره چې الله محبت وکي نو جبرائیل علیه السلام ته امر وکي و ای جبرائیل ما نه دا بنده سره محبت وکړ ځکه زه محبت وسره لرم کله چې جبرائیل علیه السلام د الله دا فرموده او امر واوري نو بیا په اسمان کې ځان وکي و یا اهل السماء اې د اسمان اوسېدونکو تاسو د الله د پلانکی بنده سره محبت وکړي ځکه چې الله ورسره محبت کوي کله چې اهل سما د اسمان اوسېدونکي د یو بنده سره محبت وکړي علیه السلام فرمایي په نتیجه کې بیا د مځکې اوسېدونکي هم د ده سره محبت شروع کړي کله چې د مځکو اوسېدونکو محبت ورسره شروع کړي د دې نه وروسته د الله هغه مخلوقات چې په دریابو کې اوسېږي هغه محبت ورسره شروع کړي نو دا ډېره مهمه خبره ده دا دوهم امتیاز دی چې الله دې امت ته ورکړی دی چې د دې امت د روژاتي لپاره ټول مخلوقات ان چې په دریاب کې مایان هم د الله عز وجل څخه مغفرت غواړي او دا وایي چې الله ستا دغه بنده ته مغفرت وکړي ځکه دی ستا د ویري او ستا د محبت په وجه باندې روژه نیسي او دریم امتیاز چې الله دې امت ته ورکړی دی هغه دا دی ويزين الله عز وجل كل يوم جنته کله چې د روژې میاشت راشي الله عزوجل هر ورځ جنت آماده کوي او آراسته کوي او جنت ته امر کوي و ای جنت برابر څه سیده څه آراسته څه زما هغه بندګان چې زما د ویر څخه خپلې اینې تیرې کوي او په خپل ځان باندې زحمتونه تکلیفونه راولي د الله د ویر څخه ژر دې چې هغه به زه ستا سره ملاقات کوم بلکې به بل حادث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې د روژې میاشت تېره شي نو د روژې د میاشتې د تېرېدو سره سم د کال د سره څخه د جنت اراسته کېدل برابرېدل شروع شي شروع شي شروع شي دا یولس میاشتې جنت برابرېږي د چا لپاره د هغه کسانو لپاره چې هغه روژه نیونکي دي دا په دې وجه باندې عموما چې یو څوک وای چاته ډیر اهمیت لري او هغه ته دعوت ورکړي نو د هغه لپاره د ډېره وخته تیاري وي تاسو وګورئ خلک چې ودونه کوي نو یوه میاشت مخکې راوار قطعي وایي خدای دې پر خدای دې پرده کوي واده مې په مخ کې دی چې دا به څنګه ستړیا وي تکلیفونه او زحمتونه ډېر نو په هفتو هفتو باندې سړی برابر کوو رنګ یې کوو فرشونه پیدا کوو اشپزانو سره خبرې وکړو روکې چاپ څومره اهتمام د دې کوي او که یو خوار و غریب مسافر میلمه وي نو ماښام یې د بېنډۍ غاب پر لاس نیولی هلته په یو کوچ کې کښېنوي ځکه هغه دومره اهمیت نه ورته لري دا چې مېلمستیا د واده مېلمستیا ډېر اهمیت ورته لري نو هفتو هفتو بلکې په میاشتو میاشتو تیارې و امادګي ورته نیسي الله عز وجل د خپلو روژاتیانو بندګانو سره ډېر محبت لري دې ته هغه محتم بشان مېلمستیا کې نو ځکه د کال د سره څخه لا تیارې الله و جنت ته وایي چې تیارې شروع کړه زما بندګان درته راځي دا دریم امتیاز دی چې الله دې امت ته ورکړي او څلورم امتیاز دا دی وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلص فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره څلورم امتیاز چې دې امت ته الله دا ورکړی دی هغه دا دی چې هغه سرکشه سرکشه شیطانان هغه په دې میاشت کې وتړل هغه شیطانان چې په نورو میاشتو کې یې دومره زور او غلبه درلوده چې په خلکو یې قتلونه کول شراب یې څښل او زنا یې په خلکو کولې غیبتونه او بهتانونه یې په کول کله چې دا میاشت راځ هغه شیطانان وتړل خلک د ګناهو او د هغه سترو سترو نارواو څخه خلاص دا دوهم امتیاز دی چې الله دې امت ته ورکړی دی خو یوه پوښتنه په دې ځای کې شته هغه دا چې شیطانان وتړل سي نو خلک بیا ولې ګناوې کوي تاسو وینئ خلک ټوله شپه ورځې کوي د ورځې د دې لمونځونه ځین قضا کېږي جنګونه کوي بلکې تر پخوا نه ډېر جنګونه په دا میاشت کې خلک کوي او په تر پخوا په دې میاشت کې جنجالونه او ټکرونه ډېر کېږي په کور کې جنجالونه ډېر وي او خلک نور ګناهونه هم کوي دا نو ولې چې شیطانان تړل شوي دي دا نو څوک په دې خلکو ګناوې کوي په دې اړه باندې مولانا صاحب رحمت الله علیه څو جوابونه ویلي دي یو جواب یې دا دی چې دغه بد اعمال چې د خلکو څخه کېږي دغه ګناهونه چې د خلکو څخه کېږي دا د کوچنیو شیطانانو نتیجه ده کوچني شیطانان لا په دې میاشت کې دومره برلاسه دي دومره په پوره زور سره کوشش کوي چې خلک ګمراه کړي چې د نورو میاشتو سره برابر کړي که چیرې غټ شیطانان اله وای خو مه ګوره بیا به نو څه حال وای دا د دې کوچنیو شیطانانو کار دی او په دې ځای کې الله پاک مرضت الشیاطین هغه سرکشه سرکشه شیطانان الله تړلي او دوهم جواب یې دا ورکړی دی وایي په دې میاشت کې چې خلک کله ګناه کوي په دې میاشت کې یو شیطان لا هم اله نه دی ټول شیطانان تړلي دي نن سهار د کومو خلکو څه چې ګناهونه کېږي هغه په دې وجه باندې کېږي چې په نورو میاشتو کې ده د ګناه کولو سره عادت نیولی وي کله چې یو څوک د کار سره عادت شي هغه نو بیا هڅونه نه غواړي غوښتنه نه غواړي خود به خود باندې بس هغه کار ترسره کړي لکه یو سړی چې د نسوارو د سګریټو عملي وي اول چې عمل یې نه وي کړی نو هغه نور خلک چې په اخته کېږي نو شل واره ورته ووایي ته سګریټ وڅکوه نسوار وکړو په دې کې خوند و لذت دی دو تطویع و خطاباز دی نو دی بیا په تکلیف باندې ځان ورته ونیو یوه دوه درې واره پنځه واره لس واره چې د سوارو ته زیات څه وکړل نو اخر هغه عادت دی بیا که دی وغواړي که نه وغواړي د هغه خپله نشه وي دغه کار کوي نو دا ګناهونه چې خلک ترسره کوي دا عادت شوي په نورو میاشتو کې او یا یې وجه دا شی ده چې کله سړی ګناه کوي نو د ده د ګناه د کولو وروسته د سره د پر زړه باندې یو تور ټکی پیدا که چېرې دا د څه توبه ویستل الله هغه تور ټکی پاک که یې توبه ونه ایستل پر زړه باندې یې بل تور ټکی پیدا که یې بیا هم توبه ونه ایستل بل تور ټکی پیدا بالاخره د ګناه په کولو سره دغه ټکی بلابود کېږي بلابود کېږي اخر د ده زړه تک تور وګرځېږي نو کله چې د ده زړه تک تور وګرځېدی په دغه حالت کې نو پر ده باندې د شیطان او د نه شیطان فرق نشته که یې کوي وي دی خپله ګناهونه کوي په دغه وخت کې دی د حق اواز په حق اورېدلی نه شي هېڅ تاثیر نه باندې کي هر څومره دلایل د جن چې ورته ویل کېږي ده ته درواغ معلومې شي هر څومره د دعوت خبرې چې ده ته کېږي ده ته درواغ معلومې شي وایي دا درواغ دی ده ته مې نه لوېږي وایي دا دا امکان نه لري بس فقط او فقط مسلماني دومره خبره وي چې د خلکو څخه شرمېږي مور پلار رونه کازان قریبان دوستان دا یې ټوله مسلمانان وي نو دی هم د اسلام په دین کې روان وي نو نور نو پر ده باندې د خیر د شر امتیاز زړه تک تور ګرځېدلی لکه هغه آیات کریمه کې چې راځي کلا بل ران علی قلوبهم د دې زړونه زنګ وهلي دي زنګ وهل دا دي چې تک تور ګرځېدلي وي مولانا صاحب رحمت الله علیه فرمایي وای مؤمن مسلمان څه ته وای مؤمن مسلمان دې ته وای چې د الله عز وجل هیڅ نافرمانی تر سره نه کی یو آن د الله مخالفت ونه کی څنګه مؤمن مسلمان به چې د دومره ستر خدای په مقابل کې دی په ګناه لاس پورې پورې دا دا به څومره جرأتمن انسان چې د دومره ستر واکمن په ذات په مخ کې دی دی په ګناه لاس پورې کړي ته فرض کړه که چیرې ته د یو باچا و حضور ته ودرېږه مخامخ هغه تا ته وایي دا کار مه کوه ته به خوځې کوم نو ستا به څه ته به دومره همت ولرې چې هغه ته به ووایې چې خوځې کوم یا نه چې ورته ویلی نو د الله په حضور کې ته ولاړ د الله څخه یو ځای ته نه څه کوټېدلی په هر آن هره لحظه کې ته څنګه د الله څخه مخالفت کې او الله درته وایي دا کار مه کوه ته وخولی کوم نو دا خو الله عز وجل حلم لري د څه خپل قهر پر تانه نازلوي لکه هغه چا چې د څه وخت په دار وځړوي مړې کې وي وجدي دا مې کې الله دا څه وکړي دا چې الله زیات حلم درلودلې دي الله تاسو سره ډېر احسان کړی دی تا دا احسان په بدله کې نور ګناهو ته ملا وتړل چې اخر د ضرورت تک تور وګرځېدي الله پروا نه لري الله دا ذات کچيري ته دومره ګناهونه وکړي چې تر اسمانه ورسېږي او بیا الله تعالی ته ځکه هم الله بخشي او الله هیڅ پروا نه لري او که چیرې لا د مخ د امځکې انسانان ټول ګناهونه شروع کړي او د الله نه فرمانې شروع کړي الله پروا نه لري او که چیرې د مخ د امځکې ټول انسانان و الله ته شپه ورځ پر سجده پرېږدي هم الله پروا نه لري الله بې پروا ذات نو دا چې په دې میاشت کې ګناهونه کېږي سرکشه شیطانان خو تړل شوي وي یوازې د هغه کسانو څخه زیات زیات ګناهونه کېږي چې د هغو خو زړه تک څو ګرځېدلي وي یا یې ګناه عادت ګرځېدلي وي او بله خبره لا دا ده تاسو وګورئ په خصوصي ډول باندې په دې میاشت کې عبادت وي دا رمضاني مسلمانان په دې میاشت کې تر دا نورو زیات تاسو وګورئ دا اکثره ځوانان په نور میاشتو کې ږیرې خوري په دا میاشت کې ږیرې پرېږدي یو څه پیدا خو کوي مګر بیا هم د الله سره دوکه د خطا ایستل دي ځکه دی چې د روژې په میاشت کې ږیره پرېږدي څنګه یې اراده وي داسې اراده وي چې اوس خو مې ږیره پرېښول که خدای د اختر میاشت راویستل دی چې قرآن ووایي چې ویې خوري دا یې اراده وي چې توبه نه وای توبه څه ته وای توبه دې ته وای چې یا الله زما که دا ګناه یو وار یا لس واره یا شل واره تر سره شوې ده زما په توبه یې نصوحا سره توبه ده چې بیا به زه دا ګناه نه کوم ای الله زما په ظاهر او په باطن باندې دا ټینګه عقیده ده چې دا ګناه بیا زه نه کوم او که چیرې ستا اوس اراده وي چې بیا یې کوم او څنګه دې اراده یې چې کوه مې ده ته نو توبه نه وایي دا چې په دغه شپو ورځو کې ته د دې ګناه څخه خلاص یې دا هم فایده ده او بله خبره لا دا ده چې دغه میاشت کې ډېر خلک زیات په توجه سره د جماعت لمونځونه هم کوي تراویح هم کوي ګټه خو لري فایده خو لري مګر نو دغه ورور ته زه وایم چې دا شیطان ولې داسې زورور دی په دا نورو میاشتو کې ته نه یې ځینې خلاص په دې میاشت کې خو الله د څخه تړلی دی نو ځکه ستا په زړه کې نرموالی پیدا شوی دی تراوت هم راځې جماعت هم راځې ختم هم کوې تلاوت هم کوې دا خو الله شیطانان درته تړلي دي چې ستا په زړه کې دا نرمي پیدا شوې ده او د ګټې وخت د عبادت وخت په هره میاشت وي هره لحظه وي هره ثانیه وي ته ولې په نورو میاشتو کې دغسې نه کوې نو الله دې دا مسلمان ورور هم سره توفیق ولا ورکړي چې هر وخت دغه څه کار وکړي لکه به دا روژه کې چې کړی دی او بله خبره لا دا ده چې یو سړی هره میاشت توبه بس هر کال په هر روژه کې ګناه پرېږدي روزه اورېدل پرېږدي عبادت شروع کړي جومات پرېږدي جومات شروع کړي او ژبه خیل و نور ناروا کول د دې ټولو څخه لاس واخلي تا خو ډېر پاک مسلمان سو چې د هماغې اراده یې وکړي له الله ثواب وله وکړي په دې کښې شک نسته دا چې دی په دې وخت کښې په دې قطار کښې عملا کار شروع کړي په دې باندې خامخا الله ثواب وله وکړي الله لوی خدای دی نو تا خو توبه وایستله د اختر په شپه برته ګمراه سولې پر کال دې بیا توبه وایستله بیا ګمراه سولې بیا دې توبه وایستله بیا ګمراه سولې او د دې امت پنځم امتیاز دا دی چې الله پاک د دې میاشتې په هغه اخره اخره ورځ باندې وټولو انسانانو ته بخښ او مغفرت الله یې معافي الله مغفرت ورته کوي دا مغفرت چې دا څه ساده خبره نه ده څه اسانه خبره نه ده ولې چې په دنیا کې یو مثال وتکشیر ده د دنیا بنجخانه د دنیا جیلخانه او د آخرت جیلخانه د دنیا جیلخانه چې ده هغه تر ټولو سخته جیلخانه یا نو دا ده چې یو سړی کوټه کول پکې په تکه توره خونه کې دروازه پسې راکول چې کوټه کول پې کې نو هلته دی خوب هم کولی شي فکر هم وهلی شي او تلاوت هم کولی شي د الله ذکر هم کولی شي او هر څه چې وغواړي هغه کولی شي ازاد دی او د آخرت جیلخانه داسې ده د آخرت په جیلخانه کې تکه توره چاره ده او هلته اور دی داسې اور نه دی لکه د دنیا اور هغه داسې اور دی که د دوزخ څخه یو دوزخي راویستل چې د دنیا په اور کې واچول شي د دنیا اور به دومره ورته وساوي چې د دنیا په اور کې به خوب وکړي دومره سخت اور دی په هغه جلخانه کې داسې سخت اور دی په هغه جلخانه کې ماران دي په هغه جلخانه کې لړمان دي او په هغه جلخانه کې کندې دي ډبرې دي او د هغې جلخانې اور په ډبرو بلیږي او هلته ډېرې وحشتناکه ملایکې دي چې د سړي روح ځینې قبض کېږي نو کومه جلخانه به زور غواړي د آخرت جلخانه زور غواړي د دنیا جلخانه اسانه ده بله خبره لا دا ده چې په دنیا کې په جلخانه کې به هېڅ سړی تر دېرش کاله بلا نه وي بندي سوی هماغه په یو لاره نه په یو لاره به هیله کېږي نو یو سړی چې دېرش کاله بندي کېږي دا به اسانه وي او که د قیامت په ورځ چې یو سړی شل زره کاله بندي کېږي په دونه سخته جلخانه کې هغه به اسانه وي خو معلومداره ده دنیا جلخانه پر ښه ده نو نو د دنیا په جلخانه کې چې یو سړی یو کال قید سوی یا دوه کاله قید سوی یا پنځه کاله قید سوی تا سره د قریبانو څه پوښتنه وکړي په دنیا کې چې یو سړی شناخته یې دی ورګوستلی دی وایي ته ووایه چې دته معافي ور اعلان کړي دی را ایله کړي را خوشې کړي پیسې ورکوي رشوتونه ورکوي وایستې په سارا چې زغل یې ستړیا یې سرګردانې څومره ستړیا یې په میاشتو میاشتو چېري د دنیا د یو جلخانې څخه اسانه جلخانه چې دوزخ اور ته جنت دی داسې جلخانه ده په داسې جلخانې څخه نو یا به کال یا به دوه یا به درې یا به پنځه د دې معمولي جلخانې څخه چې څوک ځان خلاصوي نو که یو وزیر شناخته یې هم وردي لاسونو پښې ورموچي که یو بل حاکم شناخته یې هم وردي لاسونو پښې ورموچي که په قریبانو کې یو څوک شناخته یې هم وردي خو ځان یو ډول د خپل قریب را خلاصوي پیسې که غواړي هم یې وکړي په هره لار چې د دې جلخانې څخه ځان خلاصي اشه د اخرت د جلخانې لپاره چې څوک دومره ستړیا وګالي زما دې په الله قسم دی چې الله جهنم ته واچي چې وخت دې مرته دی او تو کاږي لکه دی وازنا باندې د ورور لپاره چې سړی کاږي د زوی لپاره چې سړی کاږي دا داسې کمزوري جلخانه لپاره چې د آخرت او دوزخ ته جنت دی داسې جلخانه ده که چیرې ته خپل ځان لپاره دومره سړی وګالې الله دې یقینا ده د دوزخ څخه خلاصي نو دا شپه چې راځي اخره شپه چې راځي دا یو داسې شپه ده چې ټول خلکو ته د دې دایمي جلخانې څخه خلاصون او ماتې اعلانېږي صحابه پوښتنه جن وکړه چې یا رسول الله دا د قدر شپه ده نبی علیه السلام وتل چې یا دا د قدر شپه نه ده بلکې د آخره شپه چې ده په دې وجه باندې خلکو ته ما په اعلانېږي چې کله یو مزدورکار خپل عمل پوره کړي نو هغه مالک سرخیل یې پوره پیسې وله ورکړي که روزانه والا یې مازدیګر ټوله پیسې ورکړي که ټېکه د دوې خونې په ټېکه ورکړي کله چې هغه پوره کړی دروازې پکښې ولګولې پوره پیسې وله ورکړي نو دا داسې ورځ ده چې په دې ورځ باندې الله جل جلاله ته خپلو بندګانو مزدورۍ پوره کړي دي دېرش روژې یې نیولې دي تراویې یې کړي دي عبادتونه یې کړي دي نو الله جل جلاله ته ټول بندگان راځي په دغه شپه باندې مغفرت ورته اعلانوي ډول ډول نعمتونه ورته اعلانوي مزدورۍ ورته اعلانوي څه چې دی غواړي هغه ورته اعلانوي خو د دغه پنځم امتیاز څخه زموږ ډېر مسلمانان وروڼه بې برخې وي تاسو وګورئ زموږ په ټولنه کې رواج دی تر دا اووه ویشتو اته ویشتو ورځو وروسته هېڅوک تراویح نه کېږي غیر د یو خاص خاص خلکو څخه بس پر اوویشتم مو ختم کړلې پر اته ویشتم مو ختم کړلې په کوم ثبوت باندې په کوم دلیل په کوم مذهب باندې په کوم کتاب باندې چې روژه به وي تراوه به نه وي په میاشت کې اووه ویشت تراوې دي یا شپږ ویشت یا اته ویشت ولې داسې کوي دا یوازې او یوازې شیطان دا رواج رواج کړی دی د علماو څخه که چیرې وخت د جواز خبره کوي هغه داسې وایي وایي که چا اووه ویشت روژې تراوې وکړلې یو یې پرېښوله پروا نه کړي مګر داسې نو نه چې ته ټول عمر نه کوې داسې نو نه چې ته دا باور ولرې چې اته ویشت نوي ویشت دېرشمه دا تراوانو څخه د دې لپاره اجازه نه ده درکړې اوس هم اجازه شته که د شل تراویح وایي چې لاس پرېږدي عذر دي وي الله مهربان دی خبره نه ده مونږ دا شپه دا یې نه کوي نو دا د اخیر شپې چې دي دا د مزدوري شپې دي شیطان تا راکشي د تراویح څخه وایي چې د الله د تقار سي تا ته مزدوري درنه بله جالبه خو لا دا ده دغه ورځ د جشن ورځ چې دا نویشت ورځې یا دېرش ورځې دغه ځوانانو سپین ږیرو لویانو کشرانو خواریو مزدورۍ کښلې دي نو دا جشن ورځ د مزدورۍ ده په کار دا ده چې خلک واسې په نوبتو په قطار کې ودرېږي دا خپل معاشونه واخلي دغه مزدورۍ واخلي دغه ځوانان په خصوصي ډول سره په دغه ورځ باندې د قطاره ته ووځي مزدوري پرېږدي د الله دښمني شروع کړي دا دېرش ورځې یې ژره پرېښي سره پرېښي نو پکار دا چې دا یو ستر امتیاز دی امت الله ور کړی دی په دا ورځ تاخیر ورځ چې دا پنځم امتیاز دی امت دی چې الله ټول خلکو ته مغفرت ورکړي مزدوري ورکړي راځي به دا ورځ نو دښمني د الله نو کو شروع بعد یو وخت یو نو کو ولا ورځ به بخي ونه کو دا درې ورځې د اختر خو ډېرې بهترې ورځې چې په دا ورځ کې خو عبادت تېر کړو بله درې ورځې خو بیا ګو نو الله عز وجل دې موږ او تاسو ټول د توفیق را نصیب کړي متکی چې په خلوات کې ورته کښېني متکی چې په خلوات کې ورته کښېني هم زارې کړې هم نازونه په روژه کې نه خفګان وي